بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم جلسانیه ترجمه او علامات النفاق دا درې واړه د هغې سره تعلق لري ځنې کبایر چې و ځنې لوی ګناهونه نو هغه د نفاق علامه وه د منافقت علامه وه دیو جن هغه جدا ذکر کې پاره جدا ترجمه قائم کړی و چې دا چې کندن روحانيت لړې خطرناک دي ډېر خطرناک دي مقایت المنافق ثلاث نفاقهم امر مفتانو او پټه معامله وا او اخلاص او ایمان شو ندام امر مفتانو یو پټه معامله وا دا غیر پارا ځنې اعمال هغه چې کمنو علامات وګرځول شو ځنې اعمال د هغې لپاره علامات وګرځول شو چې هغه د هغې نشاندهي کوي د علامت او د علت فرق یو علامت یو بل علت وي وقت وجود د علت کی وجود د معلول واجب وقت وجود د علت کی وجود د معلول واجب او علامه دا سنوی چې په وقت وجود د علامه کې بل علامه چې کمدنو سوی واجب وي هغه بیا کله وی او کله نیوی دیو جنا کشادا ویل چې حدیث مبارک کې درې اعمال ذکر کړی دي او دا مونږ چې کمندرو ځان کې او بلکې په مؤمنانو کې مخصوصو دا علامات په مؤمنانو کې ودي چې کم دې ځای ذکر دي سوق دا وایي چې دا المنافق نه مراد چې منافق عملی مراد دی او څوک دا وي چې په دې دریو عملونو مداومت وکړي همیشه والے په دې باندې وکړي هغه منافقي څوک دا وي چې دا علامات دي او علل نه دي علت د نفاق خو جدا دی بیا خبرې ځان دې درې ذکر کړي او آیت المنافق د مفرد راوړل آیات المنافق ویل بکارو یعنی جمع راوړل بکارو او دلته چې دا مفرد راوړی دا دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې دا نه ده چې دا درې واړه یو ځای شي یو نه خبرې جوړ شي بلکې اشاره ده چې هر هر مستقله مستقله نه خبره دا هر یو نه چې دا دا پایتیت کې او علامات والی کې مستقله ده مطلب هر واحد د دین علامه د نفاق ده هر واحد د دې علامه د نفاق ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام روحانی حکیم او هغه د کمندرو د روح په امراض او دغه په علاج باندې الله رب العزت پوهه کړو د روح په مرزونو باندې او د روح په علاج باندې الله رب العزت پوهه کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی دو چې دا درې اعمال داسې دي چې د دې د نفاق سره د منافقت سره ډېر مناسبت دی او کدا کارونه یو سړیو کی دا درې واړه نو دا خطر کېدل شي چې دی به د اخلاص نه او د ایمان نه لاس وینځي د ایمان او د اخلاص نه به لاس وینځي ځکه منافقت اصطلاحي چې و نو هغې کې ویل و کول نه و صرف دعوه و د ایمان او په حقیقت کې ایمان نه و دا درې واړه اعمال داسې دي چې دا چې کمونو شاکران دا هغه قول او فعل کې تضادي دا هم د هغې سره سخت مناسبت و قول او فعل کې تضاد وي د دې وجه نه چې کم دنو دا درې واړه نبی علیہ السلام علاوه د نفاق وګرځوله او مسلمانان هغه خبردار کړي چې د ګناهونو نه ځان ساتل وکړي او خاص کر دا درې لکه دا چې کمنو مبزیل النفاق دی او بیا به سړی د اخلاص په ایمان کې د اخلاص د مرتبې نه محروم شي آیت المنافق ثلاث علامه د نفاق چې د منافق په غدري دي انسان کې درې سيزونه وي یو قولی یو نیتی او بل فعلی قول نیت او فعل چې کله دا درې سمي قول خلی سمي او دې صحیح چلیږي نیت سمی انما العمال بالنیات باطن سم دے دے ترقی کولے شي او درې مو فعل له عمل له دې درو وړو صحت ضروري وو ایمان په دې درې واړو مهنت کوي چې کله دا درې واړه برباد شو او بلې کې فساد راغی وکاله منافقا خالصا شو دروغ ویل دا فساد قولی دی اذا وعده اخلف دا فساد د باطن دی فساد د نیت مطلب دا منافق دا درې واړه خرابي چې درې خراب شو خود منافق شو مسلم شریف کې او سره لګ زیادت ته وان ساما وصلى وتعما نو مسلمون اگر کله ظاهری عبادت کوي روزه دی وی او مونږ کوي کنه موافقت د مسلمانانو سره کار کوي په عبادتونو کې عبادت موافقت کار کوي بیا بخاری او مسلم متفق شوی دي نن الله ته مسلم کې دیوایي درو کوئی دا علامه د نفاق وګرځوله موبایل سره راغله د نو رفتیا کم شوی دروغ ته خلک چې کندنو اړو ګنا نه وای بلکې قولی خبرو ته اکثر خلک اړوي نه چې دا ګنا ده نجمه مسائل شماری نه کار سی وی کنځل او کړو که دروغ وی نو بلی کی یو خبره چې کوم ده نو هغه د ګواهی د ګواهی د ایمان هم ده په دې خبرو کې یو خبره ګواهی د ایمان هم ده نو د په ګواهی د ایمان کې دروغ دي نو اذا حدث كذبا وإذا وعد أخلف چې کله دی وعده وکړي نو د خلاف ورزي کوي وعده خلاف ورزي مخکې مونږ ویلو د انسانانو د اجتماعي ژوند چې دی د دې مدار په دې درو خبرو دی اجتماعي ژوند مدار یو په سچ کوی باندې په معاشره کې دروغ زیات شي هغه معاشره تبا کېږي یو چې کوم دنو رښتیا وایي معاشره کې دویم معاشره وخت تیریږي دا د وعده په پابندۍ تیریږي وعده په پابندۍ تیریږي که وعده پابندي نه وي نو بیا د معاشري ژوند تباه دی او دریم په امانت باندې تیریږي که څه د خیانت او غداري وي نو بیا هم چې ګمدنو ژوند نه تیریږي مطلب دا دی منافق چې دی نو د وجې د خود غرضای نه او د وجه د مفاد پرستای نه چې د مفاد پرست دی او د خود غرض دی د دې د وجه نه معاشر منافق چې دی دا په معاشره کې د پټ کېدو نه دی د په اسلامي معاشره کې پټ کېدل نه شي د اسلامي معاشره کې پټ کېدل چې دی نو په دې باندې دی چې سړی ایثار ماده بکی وي ایثار ماده وی بټی په خپل فائدہ د بل فائدہ راجح غني هغه د کمنو مفاد پرستی په کې دی او خود غرضی په کې دی منافق مفاد پرست او خود غرض دی چې کله وعده کوي نو خلاف کوي خلاف کوي بیا علماء کرام ذکر کوي چې وعده د لا ورزي چې دا دا بان وخت ګناي کبیره ده چې کله د چړی په کول او ټیم کې د ماتول اراده وي چې سټه مواده کوي دا غټه مې دا اراده وي چې پورا کوم نه کومه ولکه پر کومه نه دا د نفاق علامه ده کله واده د کولو په ټیم کې د یو سړي عزم چې زه به دا واده پوره کوم وروسته د ته شرعي عذر راغی او د هغې د وجې نه هغه واده د پوره نه کړه نو ګناهګار نه دی ګناهګار نه دی خو منافق چې کله واده وکړي دا وعده ما ته بس نه دا وعده خلاف دی مطلب د کولو په ټیم کې د اعظم چې دا د پوره کومه نه وعدو کې اهم وعده کې نه دي او انقلابي محنت ته هغه کې د امیر سره لوځ دی دا ټول دې ماته فایزا تو من اخانا چکر اور تیو زمواری و حلق نیشن و خیانت کی امانت یو حسیو ظاهری امانت چې څو سره کېری امانت کې هغه به دې چې کمندنو خلاف هغه کې غداری وو کی دوی ما چې کمندنو امانت په معنوي وو چې هغه ذمہ داری ملاوي دي چې منافق ته د دیني خدمت سره مواري سره حواله کې مده دین ته څه نه وایي اهم نه وایي هغه د مواري سره نه راځي انقلابي مهنت کې دته یو کار حواله شي شورا کې دته یو کار شي حواله شي بلان کی کار باندې ته مهنت وکړه بلان کی کار مهنت وکړه یا عبادت د سره د دین اهمیت نشته دنیا له کمنو شمارې دي او دین له کمنو تک دي وعزت من خانا چې کله د ذمہواری حواله کړی شي نو دې بداري کې او خیانت کوي وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا دا چې کمدنو عدد اکثر نه بلا عدد اقل نه کوي مطلب مفهوم عدد معتبر نه وي دا ضروري نه ده چې کم وږي راله نو زیات دي نه وي یا زیات شو نو کم دي نه وي دا کېدلی شي نو بس بالکل څه شو منافق شو او چې څلورو نه پکې یو راغی دا هم اصلا د نفاق دی اصلا د چا دی نفاق دی حدیث یو عجیبه تربیت کوي تربیت کوي دا وګوره چې څلور یو ځای شي نو بیا ته منافق وي چې یو یو راشي نو منافق ورته نه وایي دا به خصلت ته چاوي کله کله ځلې داسې وي چې په یو عمل باندې چې داسې عمل نه وي چې مخرج عن الملت وي او خلک به د ملت نه وباسي یا په یو تحقیقي مسله باندې چې پاره کې د طالبانو تحقیق مختلف کېدل شي پاره سره د کمنو خلک دا د سنت او جماعت نو وایي دا چې کمنو غلو ده تاسو غلو ده ومن كان في خصلة منهن كان في خصلة من النفاق حتى يدعى تذي شكريك دي لرا کله چې ورته د موري حواله کړی شي ذات من خانه کله چې د ذمہواری والا کړی یا تا امانت ورکړی نه د غداری کې خیانت کوي وایذا حدثا کذب او کلم چې بیان کی خبره کې نو درو وایو وایذا عهد قدر کله چې ولوز کی نو خیانت کوي برویو اذا وعدا اخلفا او دلته وایذا عهد قدر هغه دا دی هغه فرق چې هغه وی وعده چې دی دا دوه کسانو تر منځ وي شخصي زندګۍ کې د دوه کسانو تر منځ دا انفرادي زندګۍ کې وي او عاد چې وینو دا بین الجماعتین وي دا د دوړ ډول ترمنځ دی نو غدر دا دا اجتماعي وادي د ډلو چې کوم وادي شوی هغه خلاف ته ویل کیږي غدر او خلاف عام وعده خلاف ورځي کوي صحیح ده مطلب یو مسلمانانو ډله ده او بل چې کمدنو نمبر دو مسلمانان دي دا نمبر دو مسلمان چې واده وکړي دا جمع والا دا جماعت او دا ډله چې چا سره واده وکړي په باغې کې غداري کوي ځکه دوی د مفاد پرسته لپاره کې کوي دا کې فائدہ نوې کېږي نه وإذا خاتم فجرا او چې کله د جګړې راشي خصومت اکثر چې کمدنو باغا لسانی جګړې ته ویل کېږي خصومت لکه خاص معنی بابا باغونه علا باغن ایو بل سره خپل جګړه ورته وما كنت لديهم إذ يختصمون تر دې سره نوې کله چې یو بل سره کې د خبرې اترې کولې او بس مړه سم مناظره شو خاص ما د دې چا سره یو دنیوي معاملات کې خبر راشي خصومت راشي وایدا زما دی او دا ستاره په دې جګړه راشي په بټی راشي په دیوال راشي په ونه راشي په کتاب باندې راشي په ډوړای باندې کمزن راشي یو بل سره دې خبرې اترې توډی شي په دې او په کنځل کې تو غوندي بولی وس دیو د پیځه خبرې کې یعنی منافق چې نه مشغول لري دې په خبرو کې نه فرمانای کی کنزل کې شتم کې د بی عزتۍ خبرې کې دا څه خلک وي لکه وعزني في الخطاب او دا خبرې کوي څنګه او د مولیانو کنځلې چې کمدنو مشرک او بدعتي او خارج اهل سنت او معتزله او دا بیا چې کمدنو دا چې بلا شی دي هغه چې کمدنو جدا کنځلې دي نو دا سنجیده خلق چې دي قرآن مجید کې دی وجادلهم بالذي هي احسن مسله به هم احسن وي او طریقه به هم احسن وي نو دا خصومت دي دي کې کنزل کول د منافق کار دی د سره دلیل وینا دلیل وسره نه وي نو دې سنجیده خبر وځای باندې او دلیل وځای باندې کنزل کې مقابله چې کمدنو احمقانه دا د منافق کار دی احمقانه مخاصمه وکړه مخاصمه سنجیدګۍ سره وکړه دلیل چې کمدنو پیش کړه په نرمه باندې خبره وکړه ستا د خبرې نه څوک متاثر شي دا دویمه خبره پس کنزل کوي دا څه طریقه ده وایي دا تاسو نو فجر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كشات العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة دی آیات دی حدیث مبارک کی یو د منافق مثال ذکر گئی او په دې مثال کې علامه د نفاق ذکر کړي خروج عن البعث نه یو دانه ده چې دا حدیث مبارک چې کومنو دا وسره ترجمه الله سره مناسبت نشته دغه دا اوس مثالونه نه راغلي قائم شي علامات لا قائم شي وای دا مسل چې بیانې دې کوي علامه دې شه قران کریم کې ویلو مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا چې څنګه منافق سیرت او کردار او قران کریم ته کې حق شاته راوړو په خبر ټا فیسونو په جماعتونو کې تام کیږي هغه کې ولان یو لا ټول ډول نه ده چې باقي دو آپ پتہ ہے انہوں نے بنا پتہ ہے میں نو دے دو صرف ایک گھنٹہ میں پورا سن آواز میں سکو شور ہو گو دغه چاند دا منافق چې دی دی وی تا سره چل د صفایدو ورمني نو تا سره لسانین من النار دلو د اور دوه چې ورکول شي د اور چې کمنو دوه چې وروي دي مثال دلته یو ډیر بدرنګ مثال وي د منافق لپاره قران مجید کې د چچا اسلامي تعلیمات په خوده دا غي یو مثال ویلو د کلب د سپی هغه پسې ویلو هغه مثال پسې سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا بدرنګ مثال دی بد مثال دی دا هغه قوم چې د الله د قانون جټلاوي کوي دا الله د قانون دروژن غني دا کوم بدرنګ مثال دی دا مثال دی بدرنګ مثال دی سا مثال دی منافق لک سا مثال وی بکشات العائرت بین الغنمین د منافق علامه چې کوم ده نو هغه دې حدیث نه معلومه شو مفاد پرستی منافق چې کوم ده نو دا مفاد پرست دی مفاد پرست دی دې چې کوم ده نو مفادات وبچ ګرځي د منافق دین سره کار نشته زندیقیت ته بس زندګانه سره کار دی لایف کې ځای کول غواړي که په ایمان کې فائدہ ملاوي کې دنیوي نه مسلمان دی واذا اظلم عليهم قاموا اضاء لهم مشوا فيه او اظلم عليهم قاموا فائدہ رسیږي رواني دین کې مزل کې او کچر د تکلیف راشي بیا قام او بځای ودرېږي بیا چې کمره بځای باندې شي خامو بیا ودریږي په ځای باندې دا د منافق چې ګمندنو مفاد پرستی دا اجتماع ټول دین کې قرآن ذکر کړی دا په یو حکم کې ذکر کړی دا اگر جهاد باره کې ویلي لئن اصابكم فضل من الله ليقولن لئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولئن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا منفی و په جهاد کې چې هغه د کمنو مذکر په تلاش کې واره راوړي د مذکر په تلاش کې الطالبه للفحل چا د مذکر په تلاش کې متردد وی بین الغنمین کومه د دوه کډو کې د دو کنډه کو ترمیان ده دو کنډه کې د بيزو او د یوې بيزي وار راوړل دا کله چې کندنه یو یو کنډک ته ځي کله بل کنډک ته ځي چې په کوم ځای کې به دا وار تړيږي د مذکر په تلاش کې وی تغیر الى هذا مره و الى هذه مره کله چې کندنه منډه وي او زیاده لکېږي الى هذه دي کندک تا مرتن یو ځلې و الى هذه مرتن او دی بل تا بل ځلې یو ځلې یو بل ځلې شوار می سور شي دا کمی سال منافق ته دا هر څو دنیا د دنیا هیرت او لالچ دې ته وارو چې دا لکه منافق چې وار راوړي دا مفاد پرستی دا چې کمدنو د دې یو وار دی دا راوړل وار راوړل یو طرف ته مسلمانانو جماعت دی او بل طرف ته کافر جماعت دی دې وې چې ما ته ولا مفاد کم ځای ملاوي دنیا دا ایدس په دومره سور دی دې وې چې دا اوس ما ته کم ځای ملاویږي دا حفظ دنیا مقصود دنیوي دا ما ته کم ځای ملاویږي کله منافقانو مسلمانانو خواته دي دې اصل دا غي هم نه ده دې خپل مفاد ورته ده کال ته ملاو نشي نو کافر خواته دي دې کافر هم نه ده دې خپل مفاد ورته ده دا غي هم نه ده سخت مثال ګنده مثال وي شته سو باقی چې هغه ځان په دې مثال کې داخل کی چاره نه دا څوکسته چې هغه دا وي چې په معنی دا مثال ثابت شي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې عمل قباحت بیان کړ دې قباحت په ذهن کې راځي شي چې دې نه کومه توبه کوي وبس توبه واسي د دې مقصد پر استاینا او دا چې کمندنو لوی مرض دی لوی مرض دا مقصد پرستی چې دا چا کېرا شي نه حق کوی نه باطل کوی با چې کوم طرف ته یالار خو شپه فاج برابرې نن سبا دې ته خلک ته وایي پلان کې په سیاست خو وایي دا د بنی مراد صحابي سفار جاسم رضی الله تعالی عنہ لکه یا اقا مراد نبی علیہ السلام یو روایت کې ویلي دي یا د بنی مراد قبیله ملګریا یا اقا مراد سفار بن عسال رضی الله تعالی عنہ او دې بیا کوپه کې وفات ته رسو ورکی دلیرو مصحابی قال قال يهودي ویل دي نو چې وی یو يهودي له صاحبه خپل ملګری دا يهوديانو په نبی عليه الصلاه والسلام باندې تجربه کوله په نبی علیہ السلام باندې به تجربه کولې شعر اورېګا د پیغمبر دی او کنه خو معلومه وتا او بیا هم دې چې کوم نه دا تجربه مجربه به کولې مطلب ته وای چې اذهب بنا الى هذا النبي منګه دا شیخ والا بوزا دا مولای صاحب والا بوزا کدا تعظیمی کلمات هغه اوریدل چې دی يهود ما تسوي نبی وین لکانت لکان لو اربع اعین توجیهات شته حال څه کې توجیهات ويره د دې عقیده دا و چې داوود علیه السلام سلور سترګې داوود علیه السلام چې کوم سلور سترګې دې داوود علیه السلام نبی معنا ان بیا به دیم چې کندنو سلور سترګو والي شي بهتره خبره دا ده چې کنایت عن السرور دا چې کمزورو کنایت السرور نه ده خوشاله نه مطلب دا وستا خوشاله شان چې یو زما مخالف او ماته سو وي نبی وي درې مدار چې کنایت عن الانتظار دا وکنایې د چا نه د انتظار نه وکنایې کنایه د انتظار نه چا نه انتظار نه کنایه ده مطلب چې دا ته پته ولګی دا چې دی ما ته نبی وی دې مو انتظار شروع کی چې دې ایمان لسته راځي ایمان لبا سجه امراضی ودا و کنایه دی انتظار نشی فاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد اللہ دوارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتا فسألاه عن آیات بینات نو تاسو نه کیدا قانون مولا به مولا معلومه چې دا څومره وګورئ دا 50 نمبر والا دی کله 60 نمبر والا دی تقریری امتحان کې د طالب عبارت شروع کی استاد ته پته څه شي ولګي چې دا 50 نه دی که 60 والا دی دا څو په کې کم ملایي کار پته په لګي لګا د مولا پته هم لګي کله درس کې کینی کله بیان کې کینی کله چې کمندونو سره دوه خبرې وکړي او دوه تاسو نه دي وکي او د مولاتور د تاسو خپل ځای ویلای سوي ځای وي نو دوی هم تاسو وکړو ان آیات بینات د آیات بینات باره کې تاسو وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تشرکو بالله و سوال کړه د آیات بینات بارکه او جواب کو تراغلی احکام بینات احکام بینه راشي ونه شو نو دوی خو ویا کې تپوس کړی د نبی علیہ السلام نو امتحان نه کړل ان آیات بینات چې زمونږه معجزې سوي ا معجزې زمونږ له کومې نه راکړې شوې ده نه کمی دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام احکامات جواب کې ذکر کړل دا خو جواب مطابق د سوال سره نه دی یو دویم چې احکامات ذکر کړی نو دا لږ نه نه غلي لس ندی لس نره ندی یو جواب دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزې ذکر نه کړې ځکه په قران کریم کې ذکر دی داغي اکتفا په قران وکړه او دې ته وویل دعوت ولا ورکړه چې دې سوال کړی د آیات بینات دیم د احکام بینه او بارکه سوال کړی دی چې هغه بین دی او واضح دی او په ټول مللو کې حق کارونه حرام دي شرک ګناه دا سرقه زنا په ټولو دینونو کې دا څه حرام دی دې تاسو څنګه د نبی رسول الله چې هغه احکام بینه وکړه چې سالم دینونه ټول دینونه اسماني داغه په حرمت متفق دي نبی علیہ السلام ته اپ ذکر کړ پتوای چې دا خلص دینونه لري يهود چې وو نو دې کې تهمت دی ورو تهمتونه ډیر وو نو دې و په یو بي ګنا باندې تهمت ولګاو او هغه تهمت په سبب د قتل وو هغه به افسر لا دی سلطان افسر او بادشاہ لوي هغه تهمت هغه باندې ورته او د بادشاہ په ذریعہ به هغه مړ دا چې کمنو غلط جاسوسي کوي غلط جاسوسي دا غي د وجه نه خلک دی ګناه وجه شي چې په دې په ذریعہ باندې یو بی ګناه سره هغه د بادشاہ د طرف نه قابل نه جرم وګرځي او هغه د کمر په وجلې شي دا ټول کوششونه دا اشاره او په دې چې رحمت شي او بابا نه متعدی کړه متغره تول چې په کومه طریقه راځي په درخواستونه راځي په شغلای باندې راځي په تجسس باندې راځي او په دې طریقه چې بادشاہ مړ شي او وتا سبحانه خاص کړي او بیان داري الله تعالی په سب دې دا چې تاسو څنګه دنو تاسو په سب دې تاسو زیاته مو کوئی بوره د خالی کې دا کار وتا سو خاص حرام کړو دا نور نو ذکرونه شروع کنا نو دا په ټول باندې اجماعاً چې کمنو په ټول دینونو کې حرام دی ټول د هلو کې آرام او دا یو چې وو نو د دې تعلق صرف د یهودو سره و د دې وجه نه د تسیاب بدل کو طریقه د بیان بدل کړه نبی ویل وعلیکم خاص تزن الیهود الله تعالی فی السبت او تاسو باندې خاص کړی یهودیانو هغه چې کمنو دا و چې تاسو تجاوز مکوئ په ورځ د خالقین